رد شرکی اعتقادیو سلور واړه قسمونه د شرک اعتقادي رد کول شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء دلائل عقلیه پیش کول په اثبات د توحید رب العزت باندې تقریبا سلیری دلائل عقلیه مخکې پیش کړل دارنګ عقبات ستا هغه شپږ امتحانونه چې هر یو موحد باغی باندې تیریږي هغه ذکر کول د دې ځاینا آیت نمبر 118 یوصل اتلسم آیت نه دویمه حصہ د صورت شروع شو او په دې حصہ د صورت کې دویم قسم د شرک رد کوي چې هغه ته وایي شرک فعلی تحریم د ما حل الله او تعلیل د ما حرمه الله کوم شی چې الله حرام ګرځولو دی ځان د پاره حلال کړو باغی باندې رد کړي دارنګي کوم شی چې الله رب العالمین حلال کړو دی ځان باندې حرام ګرځولو باغی الله رد کړي او قبائد مشرکانو ذکر کړي د مشرکین او قبادونه ذکر کوي بد صفاتونه ذکر کوي اول کې ترغیب ور کوي هغه سیزونو ته چې باغی باندې د الله نوم او سه شوی نو رد گئی باغ سبانی چه باغی دا اللہ نم نی اغسل شوی فاکلو مما ذکر اسم اللہ علیه خورای دا غمالنا چه یاد گشنم دا اللہ باغی بانی شیطان کله چې د جنت نه وته نو الله رب العالمین ته چې زبر جنت نه لاړم نو دارا ته وایا چې زما خوراک بسوي الله رب العالمین وته فرمایل ستا خوراک باغی بکم باندې چې زما نوم یاد نکړې شي وکلو مما ذکر اسم الله علیه وای دا غمال لا چې یاد دې شي نوم د الله بای باندې کنتم یادی مؤمنین زکه چې سورۃ المائده د سورۃ الانعام نه رستو نازله شوې ده بعض خلک وایي وای دا تفصیل سورہ النحل کې شوی دی لیکن دا خبرم صحیح نه ده ځکه سورہ النحل هم د سورۃ الانعام نه رستو نازل شوی دی اصل خبره دا ده چی فصلا په معنا د یفصلو سره دی ماضی په معنا د مضارع یعنی رستو بتاسو تا بیانی تفصیل او صیغه د ماضی ذکر کئی لتحقق الوقوع یو شی چې حقیقت کې هغه خامخا یقیني وي نو هغه د صیغه د ماضی سره ذکر کړي نمانا دا وقد فصل لكم ما حرم عليكم تاكي سرا تفصیل به بیانې تاسو لرا دا غسا چې آرام کړی دی پتا سبانی مگر چې محتاج بشي تاسو ایتا مثال دا څه دی لکه یو سړی ته وای یاره زما کارو کا فلانی ځای کې ان ربک هو عالم بالمعتدین یقینا رستا خبرې په خلق باندې چې دا نه تجاوز کوي الله خلق به جنې چې هغه زیاتې کوي ظلم کوي وذرو ظاهر الاسم و باطنا او پریدې ظاهری ګنا او پټ ګنا ظاهری ګنا مراد نشیر کې فعلی وانه لفسق یقینا دغه شعر پلیدا مکه سوره بقره کې ما په دې باندې تفصیل کړو چې نظر د غیر الله حرام دی کم شی چې د الله نه علاوه د بل چا بنو باندې منخ توکړې شي د بابا د زیارت بنو باندې دارنګي د پیر فقیر او د ملنګ په نوم باندې دا نظر د غیر الله دی او هغه ناجایز دی حرام دی او په دې باندې ما تفصیلا بیان کړو سورۃ البقره کې سلام دا غره وخله بیان انت مخمه کیره ټول فوجوس زره معنی دا چې دا غي خبره ومني دا غي په طبيعت باندې چلے گئی نو بیا به تاسو دا غي بشان مشرکان شي او من کان میدن فایناو او مرګ جهالت د قران نه دی مطلب دا آیت دا دی چې یو سړی د قران نه جاهلې داغه مثال د مړ دی او یو سړی چې په قران باندې پوي نو داغه مثال د ژوندۍ دی دیو جنا مسلمان له پکار دادی چې هغه ژوندو د ژوندو په شان ژوند تیر کی چې هغه علم د قران دی او د مړو د ژوند راوځي چې هغه جهالت دی د قران نه باندې دا مسلمان له بکار دا دی چې د قران نه جهالت پریدي یو سړی چې قران نه نا خبره ای الله وی مثال داسې دی لکه دې په تیارو کې پروتي او دای تیارو نه راوځي نه وستاغه غدا چې ژوند په تیار کې تیرې او کرنا ځان له حاصله او رڼا نه مراد دا رڼا د قران کریم قران کریم کې الله رب العالمین او یا قران زده کو الله ویننا ایها الناس اے د ټوله دنیا خلقو اعلان اوري وانزلنا الیکم نورا مبینا الله وی درنا کتاب میرا لے گلے دے نو ولی دین رنا نه لئی او دارنګ دا نوې جیا ایو الرجال اے سړو نه نه دا نه وی چې یا ایه النساء زنانو قران دا عرب د پاره هم دی دا جم د پاره هم دی قران د مليانو د پاره هم دی نو د امیانو د پاره هم دی قران د ناری نو د پاره هم دی نو د زنانو د پاره هم دی د ټوله دنیا خلکو الله وې درنا کتاب میرا لګلې دې اولې دې نه رڼا نه لې دارنګ ورپسې سورۃ المائده وګوره بل سمات آیت نمبر 15 اخر دایت قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين پتا کی سرا راغلی تاسو ته طرف د الله نه ځکه تعالی خو د قران ضرورت نشته الله وی دواړه کله برابر دي جاهل د قران او عالم د قران دواړه ندي برابر کذالک زین للکافرین ما كانوا يعملون دارنګي خيس دشي کافر لراغ چري عمل کوي وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیا دا هغه پنځمه عقبه ده چې حکومت ته بلاړ شي او ستا خلاف به رپورټونه وکي رسو تفصیل کوم وکذالک جعلنا فی کل قريه نکابرا دارنګ موږ ګرځولې بار یو کلی کې اکابر مجرمیها کلام کې قلب دی یعنی مجرمیها لکابرا مجرمان د هغوی غټان خلک همیشه لپاره د قران خلاف د حق وینا خلاف چې کړی دی نو هغه غټو خلکو کړی دی چې د دنیا په اعتبار باندې غټ خلګي ځان ته غټان وای هغه همیشه قالو لن نؤمن دی وای چر موږ ایمان نه وروړو حتا نو د مسلم او دی رسول الله تر دې چې راغلی شي موږ دا فشان دا چې ورغلی شي ورسولانو د الله ته مطلب دا مونږ له دې هغه شان وای ملاو شي څنګه چې پیغمبرانو له الله ور کړی و الله عالم حيث يجعل رسالته الله خپويږي کمزا چې ګرځي خپل پیغمبر لرا د دې علم خو الله لري چاله پیغمبري ور کوي او چاله نه ور کوي نو دای وی چې پای غټو غټو خلکو باندې ولې ناراضي وسم دا وای یره دا دې چې کم قران بیانې فلانې مولای سه ولې نه بیانې هغه فلانې استاد ولې دا چې قران نه بیانې فلانې ولې نه بیانې جواب اهم یقسمون رحمت ربک ایا دې تقسیم رحمت ربستا الله اعلم حيث يجعل رسالته دلته هم الله وي الله خپويږي کمزا ګرځي خپل پیغمبر لرا سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله زردا چوب رسیږي آی کسان الله چې جرم وکړي ذلت بنز الله کانما یصعد فی السماء گویا چې دې خېږي په طرف د اسمان مطلب دا چې د یو نیم سړي سینا لار رب العالمین د قران او د اسلام د پاره کولاو کی دا د قران په احکام او عمل ورته آسان شي قران اوریدل قران منل امر ته آسان شي او د چا سینا الله تنگ کی د د عمل د وجنا نو د قران اوریدل قران باندې عمل کول د داسې ګران شي که قران ته کې نه ته وای چې د اسمان ته خيږي هغه د ابن الحاکم د ابي سعيد انصاري او روایت ذکر کوي او وی خرجت ما بي في مکه بحاجتين وذالک اول ما ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایزا په مکه کې د خپل لار سره یو حاجت د پاره وتم نو یو شر مخ راغې او د ګډو نه یو ګډ راوچت کو نو چاغه او چت کو نو دیش پنګي فورن आवाज کو یا کبیر الوادی جارکا اے د دې کند مشر بیریا د خپل گاونډي امدادو کا هغه وی چې زه د دې کاندې چې کوم مشر پیری دی دا هغه په نوم باندې زه منښت ورکوم نظر ورکوم نو کله چې په ما تکلیف راشي نو هغه زما حاجت پوره کوي مونږ چې لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم دا واقع بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا دواړه شیطانان دي خو یو بر ورتهونه کې ناس دي او بل د لیو په شکل کې راشي شیطانی او د لیو په شکل کې راشي او ګډ چت کې سیاحت کړی دی او تقریبا 15 کال کې د ټولي دنیا سیاحت کړی دی بیا هغه یو کتاب لیکلی دی دا غي نوم دی روحله ابن بطوطه پای کې هغه ټول سفرونه لیکلي دي یو سفر دا هغه اغلی کی چې کله زه د ظاهرن دیمان تلالم روانتا خلق مسلمانانو زه ایران شوم چې په دې جزیره کې خلق څنګه مسلمانان شوي دي ما ته پوسو کو نو خلقو زه قاضی لبوتلم دا قاضي ما ته وایي چې مونږه په دویمه صدای کې مسلمانان شوي یو او تاریخ داو خبر داوا چې دا عربو تاجران براتل یو ځل یو تاجر راغلیو تجارت په غرض باندې داغنمو شیخ احمد هغه چې رالو نو یو بډای خزه ولی دا پلار کې ناس ته جړلې هغه دې نه تاسو کو چې اولې جاړې هغه ته وی وی مونږه هر میاشت د سین په غاړه باندې یو جینې دا زموږ رواج دی چې په میاش کې یو ځل یو جینې د زیوراتو نه ډکا دا د سین په غاړه باندې ګیو پیریان راځي او هغه خوري هغه موږ داسې ونکو نو بیا بیا زمونږه جزیرې ته اور لګي او بیګانه زما د لور نمبر دی نو زکه جاړم شیخ احمد ورته وی وی دا سوګه چې کله د بادشاہ کسان راشي هغه ډولای کې خپل لور نه ما کې نه وا چې رحمت په مخ باندې ګیره نه وه راغې د زیوراتو نه ډکو پولیس والا رالل او د ډولای کې اوچت کو کله چې هغه نیر هغه سیند غاړې ته ورسېلو د دریاب غاړې ته نو پولیس والا واپس رالل نو کله چې شپه شوه شیخ احمد وای ما او دس وکړو او حافظ د قران او د قران تلاوت می شروع کو چې تلاوت می شروع کو خدای نه مخ کی داسي ګول دار می ځان نه تاو کړه او دارنګي هغه مسنون اعمال کم چې د پیریانو د شیطانان نه د حفاظت د پاره دي هغه می ویل وای ما چې تلاوت شروع کو نو چې نیمه شپه شوه د پیریان رالل او په لاسونو کې د اور شغلې راغستې دي او زما طرف راځي او په ما باندې حمله کوي ځان سره مسنون اعمال وېما ذکر اذکار کوما او د الله د کتاب تلاوت کوم نو هغه ودا سي ډېر زور او شور سره رالل په ما باندې حمله کوي او کله چې ودې کرخه تر اورسېدل نو بیا په شاشول دا غي نه دن نه نشول راتلی بیا به د غر په شکل کې رالل یو لوی غر به رالو او داسې به را روانو چې په ما باندې را غورځېږي او چې به دې کرغې ته را ورسېدل نو هغه به دوه ځایه شو واپس به لاړو کله د اور په شکل کې کله د غر په شکل کې کله یو لوی دریاب به جوړ شو او د زمانه دایرک طرف ته برالل بهرحال ټوله شپه کله په یو طریقه کله په بل طریقه راتلل به د پاره چې په ما حمله وکړي او کله چې هغه به کرخه تراور سره نو پښابه شول چې سار شو پولیس والا رالل چې وکړه نو زه ناستمو ذکر اذکار کوم نوافل کوم او تلاوت کوم دا پولیس والا ما ته وای چې تاسو کې او دلته سکی وای ما ته وای چې بیګا تاسو وروړې مو دلته ناستمه ایر یان شو بادشاہ ته بوتلو بادشاه ته وی هغه ته نه تاسو کو چې دا څه کیسه ده دا ورته وی چې مونږ ته الله رب العالمین یو کتاب راکړی د قران کریم په نوم باندې او چې کله مونږ دا تلاوت کوو نو پیریان مونږ ته نږدې نشی راتله او مونږ په امن باندې یو بادشاہ ویخه وای ته به ایثار شي بل میاش به بیا د عملو کې نو کچره ته بیا بچ پاتې شوې نو بیا به موږ ټول ستا مرګري او ډیره خدا بل میاش ته ایثار شو بیا یا عملو کو او بیا نیمه شپه هغه ورونه رالل دریابونه رالل غرونه رالل خو هغه ارس ختم شول چې سار شپه ختمه ده نو پیریانو आवाज وکړو شیخ احمد جزیره درانه خلاص کړه او هغه ټول خلق بیا مسلمانان شول دا هغه بادشاہ نوم په هغه وخت کې شین مهاراجاو او کله چې هغه دا عمل ولیدو مسلمان شو دا هغه خپل ځان ته نوم شیخ احمد کې خودو او دا هغه په نوم باندې بیا دویش کلی هغه ورکل شیخ احمد ته او ټوله جزیره مسلمانان شول دا پیریان دا چلوم کوي د دې لپاره چې د مسلمانانو عقیده تباہ برباد شي اوسم ډیر مسلمانان اې د پیریانو نه یریږي پیریان بداو کی او پیریان بداو کی و پیریان اس نشي کوله او تلګه قران تکینا نو ستا عقیده به سم شي عقیده یې ځکه تباهي چې قران ته کینی نه د قران سره دښمنی وي نو د دیو جنا پیریان په باندې مسلط شي او دا عقیده تباہ برباد شي وقال اولیاء من الانس وای با دوستان د انسانانو نه ربنا استمتع بعضنا اے رب زمونږه فائدہ واستو باز زمونږ په بازو کله چې پیرانو ته بلار شي او ای ته وای چې اوسو عادلان پکار دي او فتوا به مونږه کو دا رنګ مونږه دوستان ګرځو باز ظالمان د بازو په سبب دا هي چې دوی کوم کی هغه لرا یا معاشر الجن والانس اې ټولګيانو پيريانو انسانانو فلم یاتکم رسول منکم اینو راغلی تاسو ته پیغمبران تاسو د جنسنا بعضی خلک وای پیریانو کې پیغمبران راغلی دا خبره غلطه ده پیریانو کې پیغمبران نو البته منذرین راغلی لکه سورہ عقاب کې براشي نو اجتماعات کې ولو الی قوم منذرین وال واغافلون چې الله یې غافلا دې دا مطلب هم نه دی ک انبیاء علیهم السلام نه را لګلی نو دا موږ سره ظلم وو نبیاو من انصافو ځکه الله عقل سلیم ورکړل هر انسان ته خو بیا هم الله اتمام حجت په تور باندې انبیاء علیهم السلام راولېګل او د انبیاء علیهم السلام نه بعد تر قیامت پورې دایان را لېږي چې سبا قیامت کې څوک دا نه وي چې الله ما ته غچا بیان نو کړي الله پاک به ته وي چې تاسو خو بیان کېدو او ته خو بیان ته اوسګار نه وي تاسو پیدا کړی یې الله وایي زړه تا ته میاجت نشته الله تا ته محتاج نه دی کته قران نه ځکه نه اوري الله ته ستای ضرورت نشته تا به بوزي او بل قوم به الله پیدا کی ایو قران ځکه او قران خدمت وکړي د دین خدمت وکړي انما دعدون لاتن اثبات قیامت یقینا هغه چې تاسو سره لوس کولې شي راتلونکي دی ومان تم بموجزین او نه تاسو اجر کوونکی الله لرا الله قیامت را روان دی حساب کتاب بکوم در سره چې تاسو زما کتاب لوخ ور کړو نه دا مطلب نه دی بلکې معنا دا اعملو علی مکانتکم تاسو عمل کوئ بخبل خیال یعنی تاسو بد عملی کوئ انی عاملون زا عمل کوونکم د بیان زب پتا سبان رد کوما هغه څوک چې هغه لپاره یې کور د آخرت انه لا فی الظالمون یقینا شان دار نه کامیابی ظالمان وفرد شرک فعلی وجعلوا لله مما ذرا من الارض ولنا نصيبا او دې ګرځي الله لرا دا نه چې پیدا کړی د فصلونو د سارونو ایسا وقالو هذا لله بزامهم دوی دا دا الله د پاره دی په ګمان د دی باندې وهذا لشرکائنا او دا د پاره برخه خاوندار زمونږ دی او فصلونو کې دوی سي جوړ کړی یو د الله او یو د بابا دارنګي سارو کې دوی سي جوړ کړی هغه چې د دې د دوی خاوندانو لپاره یې دا ها دا الله لپاره یې نه رسیږي د دې دوی خاوندانو ته کدا الله یې سګي کمې راشي نو د خپل د دوی خاوندانو یې له نور کوي او کدا هغه په یې سګي کمې راشي مړوي الله سم غني دی دا غي نه ورکی د دغی خاوندانو د نوی یردوم دی دا پارا چه اللہ کی دی لرا ولی البسو علیم دینهم دی پارا چه گروز کی بدی بانی دین دا دی مطلب دا چه دا بابا پنو بانی بدی اولاد و مجنی اولکا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی انا ابن الزبیاتین زده دو آیال شو بچه ما سمت لبا اسماعیل علیہ السلام باغبانی چاڑا راکل شو اللہ بچ کرو زده آغا پا اولاد کیم او دویم زما پلار عبدالله چې دا هغه نیکه عبدالمطلب دا هغه پلار عبدالمطلب یعنی زما نیکه دا هغه په عوض کې سل خان حلال کړو نو مقصد نبی علیہ السلام دا دی چې مونږه د پلار نکړه وختونه د چړو سره عادت یو ما په دې مې راوي زموږ استاد محترم فرمایل یو شیخ القرآن رحم الله فرمایل چې پنجاب کې یو سړیو خزی ته وی دا ماشوم راکا ایو ته سکی وی دا علالوم بنام حسین دا حسین رضی اللہ په نوم باندې شیاو ایو ته وی دا بنه حلالي هغه دا به حلالوم خزی ورته دی کې زماو میسه ده هغه ته مکو ګور بیا به خفه وي نه ډېر ځان وکړولو چې اخر نشو نو بچاړه راوغست خپل ګډه کې ومنډلا او ځان مردار کوی بنامه حسین دا اولاد وجنی د بابا په نوم باندې د غیر الله په نوم باندې یې پاره چې هلاکی کی او دین په ګډوډ کی ولو شاء الله ما فعلو فذرهم ما يفترون کچره خو غوی دا الله ایمان په زور باندې دوی دا کار نو کړی خو په زور الله ایمان د چا نه خوخی نو پرې دی لرا هغه سره چې دی جوړی دی لرا دا فضلونه دي او دا به صرف هغه زوخري چاله چې موږ اجازه ورکو یعنی د زیارتونو چې کم خادمان یې له ورکو وانا من حرم زوریا او ساروی چې آرام کړی شوی شاګانی داغي لکه هم وانا من لا یذکرون اسم الله علیها چې په بګیړو کې پروتو نو دوی به وې دا به صرف ناری نه خوري زنانو باندې حرام دي او کبه مردار پیدا شو بیا به وې اوس به ناری نه خوري زنانه به خوري سیاجی وس ومزر را چې بدل ور کې دی لرا د بیان نه دی انه حکیم علیم یقینا الله حکمتنا علی بوزات خزر الذين قتلوا اولادهم تاکي زرا تاواني دي کسان چې وجل خپل اولاد لرا صفم بغیر علم دغه به ګفتیانا به دلیلا اولاد وجل له سوره بنی اسرائیل پیلا سمه دی بارا یو درشم آیت پوری آیت نمبر 31 بوجنی اولاد تاسو د یری د لوګینا نانو نرزقهم ویاکم مونږه رزق ورکو دوی لرا او تاسو لهم ان قد لهم کان خطن کبیرا یقینا وجل دی دا د خطا لویا الله وی اولاد لوګي د یری نه موجنا لکه اوس هم ډیر خلک داسې کوي فیملی پلانینګ په نوم باندې یو مصیبت شروع شوی په دې ملک کې او دا غي نه پارا اي ګولې راوستي چا بي کا نشان دې پارا چې بچي بند کی او له ډېر خنارا شروع کړي وا وې بچي دوی اچي بس وای دو بچی کوای او نور مکوای الله وی دا خدا اولاد قتل دی او د سو جنا زر بیوی وی چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان نه دا دروغ دی اصل کې مسلمان نارا داسې پکار دا بڑا خاندان الله روزي رسان دا غي په مقابله کې لکه دا خو ټول د دې لپاره چې د مسلمان نسل ختم شي نو پکار داسو مسلمان لا چې هغه دا کیده جوړ کی بڑا خاندان الله روزي رسان خاندان دی لوی روزي ور کوم کې الله دې الله وی کچری تا اولاد د دی وجه نه وجنه چاغی له خوراک سو کور کوي یره وی دومره بچی چې پیدا شي دای له خوراک سو کور کوي تعالی سو در کوي چې تعالی در کولې شي نو ستا بچولې نشي ور کولې خو دا عقیده دی کمزوری دا ایمان دی کمزوری دی بغیر علم بے دلیل و حرمو مارزقهم اللہ او رام کردی دی آغا چرد برکر دیتا اللہ افتران علی اللہ دا وجه درو جوڑولو نا پا اللہ بانی وزلو وما کانو معتدین تاکی سر دی گمراو او نو دی داد مندن کی وهو الذي انشا جنات معروشات دا پینځوشتم دلیل عقلی په اثبات توحید دا الله هغه ذات دی چې پیدا کړی باغونه سفر والا لولې سفرونه جوړ کړی باغونه لکه انګورو وغیر معروشات نو نه سفر والا لکه نور میوجات والنخلا والزرع مختلفا وقلو او کاغا انا ایسو په اوبو باندې وبکیږي بیا د فقهاو پای کې مختلف اقوال دي هغه د فقهي کتابونو کې بیانېږي ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين لا تسرفو امام رازی د مقاتل نه معنی کوي لا تشرکو شرک مکوای چې دا الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر ورکړي انه لا يحب المسرفين یقینا الله مين نه کوي د مشرکان سره ومن الانعام حمولة وفرشا باندې سارونه بارون کی وفرشن د پاره سور لئی باندې ساروی هغه دي چې هغه باندې خلک بار وړي او باندې هغه دي چې پای باندې سورلی کوي لکه هسه دارنګ یو خان وغیرہ کلو مما رزقکم الله خړی داغینا چې رزق درکړي تاسو ته الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان من الزان اسنین د ګړو نه دوا او من الماز اسنین او د بیزو نه دوا نر او ماده ولا ذکرین حرم امن سین وایا ایا نارینا الله حرام کړی دی یا ماده ام اشتملت علی ارحم الانسین یا جراګر کړی بدی باندې رحمونه د مادو ځان مالالو حرام جوړ کړی دی کله چې زیات کړو تاسو ته الله بدی باندې فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا سو دې غړ دالم دا چانا چې جوړې په الله باندې درو یذل الناس بغیر علم دې لپاره چې ګمراهي خلق دې دلیلا دا نه چې محرمات نور نو خو هغه وی چې دا سيزونه حلال دي او الله رب العالمین الله رب العالمین دای ته وی چې حرام دي بس هم دا سيزونه دي او مثال دا سي دي لکه یو سړی وای الله رب العالمین وې که حرام دي بس هم دا دي او لما خنزیرین یا غوخه د خنزیر فإنه رجسن یقینا دا دې ګند او فسقان یا پلیت اولر غیر الله به چې आवाज چت کړی شي د پاره د نزدېکت د غیر الله پاګې باندې فمن ذرا غیر باغ ولا دین اغسوک چې محتاج کړې شو نوی زیاتې کوونکې او نه داد نه تیرې دونکې فین ربک غفور الرحیم یقینا رب ستاره بخونکې مهربان وعلى الذين عادوا حرمنا او پای کسانو چې يهوديان دي یعنی دا جائز دی او مختلط بیازمین یا چې ګډوډ شوی دا ډوبو سره ذالک جزیناهم ببغیم دا موږ بدلو ورکړه دایتا په سبب دا سرکشه د دای باندې وینا له صادقون یقینا موږ ورشتنی فین کذبوکا او تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او نه اوریږي جنگ ددا عذاب دې د قوم مجرمانو نه سيقول الذين اشركوا زردا چوي با کسان چې شرک کړي لو شاء الله ما اشرکنا کچر خوخه دا الله زمونږه مطلب دا چې کومه شرک کو نو دا الله په وجه او په خوخه باندې کو او یا زموږ بشرانو کړل نو پیغمبره آیسته تاسرا سه دلیل راو بسی منگ لردا قرآن کې الله ویلی کله نبی علیہ السلام ویلی دی ان تتبعونا الا الظنّا تاسو تابعداري نه کوي مگر د ګمان وین انتم الا تخرسون او نه تاسو مگر اٹکلیان اسی ګمان پس رواني اټکل پس روان یې یاره کیدی شي که دا کار مې وشو او فلله الحجت البالغه وا پیغمبره خاص الله لره دې دین کامل دلیل کامل افلو شاء الله دا کوم مجمعین کچره خوخه وی دا الله نو توفیق به درکړو تاسو له غوندولا قل علم شهداکم الذین یا پیغمبره اوړی د برخي خاوندان تاسو هغه کسان یشهدون ان الله حرم هذا چای گواہی کوي چې یقینا الله حرام کړی دی لرا دا څه سوچتا چې دا گواہیو کی چې الله حرام کړی دی فین شهیدو فلا تشهد معهم نو کدی گواہی وکړه نو ته گواہی مګه د دې سره ولا تتبع اوا الذین او دا بداری مګه د خواهشاتو دای کسانو کذبوا بیااتنا چې دروژنتیا یې کړې زمونږ په آیاتونو والذین لا یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت وهم بربهم یعدلون او دې دې بربانی نور برابرونکي الله دې خواهش پر روان نشي ځکه ای مشرکان دی د الله سره نور شریکان جوړی قل تعالوا ادلو ما حرم ربكم عليكم اوس وصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې و پیغمبر خلق ته اعلان وکړه راشي چې بیان کوم په تاسو باندې اوسه چې حرام کړی رب تاسو په تاسو باندې خبر دادا الله تشرکو به شیا چې تاسو به شریک وي صدر نه جوړي د دې الله سره څه شي وبالوالدین احسان او مور پلار سره باندې کی کوي وبالوالدین احسان مور پلار سره باندې کی کوي دا قران دا قانون دی چې کوم ځای الله پاک خپل خبره کوي د توحید بیان کوي ور سره فورن د مور پلار حقوق ذکر کوي یو صحابي راغله نبی علیہ السلام ته وای من ابرو یا رسول الله دا الله رسولا چا سره نیکی وکم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل امک مور سره نیکی وکا هغه بیا وی ثم من بیا چا سره وکم بیا ورته امک درې ځل ورته مور سره وکا پس لورم ځل ورته ثم باک ثم لقرب فلقرب بیا بلار سره وکا او بیا خپل خپلوانو سره وکا دارنګي دا مختلف روایت دي قران کې الله رب العالمین په ډیرو ځایونو کې د خپل حق سره د مور بلار حقوق ذکر کوي خدایان ساتي چې څنګه د مور بلار حق به بچی بانشتا نو دارنګي د بچی حق هغه په مور بلار بانشتا دا سنا چې یوازې د بچی نه حقوق غواړي او تا ولا حق نی ورکړي د حضرت عمر رضی الله دورو دا یو سړی راغی او حضرت عمر رضی الله ته وای و زما زوی دی او زما حق نه ادا کوي عمر رضی الله عنه دا غزوی راغوښتو او توای چې تولی د بلارق نه ادا کې راوته وی امیر المؤمنین یو تاسو کولې شم یوایا و په اسلام کې صرف د پلار حق دی کنه د بچوم ساقشتا هغه ته وی وای نه د بچی حق اول دی اول به بلار د بچی حق ادا کی نو الا به بیا بچی د بلار حق ادا کوي راغوي ها وای دا بچی حق سره عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی د بچی حق دا دی چې اول پیدا شي نو هغه له خستا شرعي اسلامی نوم کیدی دا نه چې پشم خان او اتم خان کله یو نوم او کله بل نوم دا صحیح اسلامی نوم ورلکی دی او دویم دا چې خط تعلیم ولور کی نو دنیاوی تعلیم هم په باندې وکي د وس مطابق او دینی تعلیم هم ولا ورکی دا حق دی او دریم دا چې کله غړ شي بالغ شي ناغل واده وکي نو دا د بچی حق دی په پلار باندې دا بچه حضرت عمر رضی اللہ عنہ توئی وی امیر المومنین دے پلار مال دا یو حقم نه دی ادا کړي نیرا نوم صحیح خره نیرا باندې تعلیم کړي بلکې غواګانې او ګړي بيزرا باندې سره ولې دي او د زناورو په شان وخت ما تیر کړي دي او نیرا لواده کړي دي په دې زمانه ساق واړي نو دا نه چې یوازې د بچی نه حق غواړې او تا بچی له حق نه ورکړې نه اول بچی له حق ورکا خنوم ورلکې دا که په خپل نه درځي د عالم نه تاسو کا زما زوی شوی دی زما لور شوی دا نو هغه لسنوم کېدم خيستا شرعي اسلامي نوم ورلکې دا او دارنګي داغه نه بعد داغه صحیح تربیت کا تعلیم ول ورکا دنیاوی تعلیم ول ورکا دینی تعلیم ول ورکا بچي قران ته کینوا علماء سره کینوا چې هغه د پلار حق پیژني او د مشر حق پیجنې نو تا غلا زناور په شان ژوند ورکړل داغه وستا حق سو پیجنې عمر رضی الله اوس پلار دوی یول ور سره تا بد کړی وی او در سره دی بد کړي ګلت نه مکوا نو د مور پلار حقوق قرآن ذکر کړي نو شرط دا دی چې مور او پلار هم خپل بچی له حق ورکړي وي دا نه چې واځي د بچینا په حق واړي او بچی له حق نه ورکي نه اول حق غل ورکا وبالوالدین احسان مور او پلار سره نیکی کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق او موج نه خپل اولاد لرا د لوګي د وجینا ير او خو بس دانو نرزق کوم یا هم موږ رزق درکو تاسو لا او دایلوم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونی ذکر بیا دا سچ کاروي د دین هغه چې پټوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنی نفس آغا چه اللہ حرام کړی مگر با اکثرا یعنی قتل کی زناو کی یا مرتد شی ذالکم وصاکم بی بنی دګه مال یتیم دا الا بالذی احسن مگر باغه طریقہ چاغه خسته دا او خسته طریقہ هغه کوم چې قران ذکر کړی دا مخکې سورہ نساء کې داغه تفصیل بیان شو او حتا یبلغ شدہ تر دې چور سیږي ځوانه ایته واوفو الکیل والمیزان بالقسط او پورا کئی پیمانی او تول لر پا انصاف مطلب دا چه پورا تلا کوا کمی پکی مکوا نو گوڑا تلی دارنگی چینی پیاز او ټماټر او نور هر یو شی چې هغه ستاره دنیا د فائدې لپاره دی هغه خو تلې و ایمان دی چرته په قران او سنت باندې نه تللو لکه ایمان لګه عقیده خپل عملم په قران او سنت تل کنه الله رب العالمین د ټول کتاب را لګره قران کریم نو ته هغه باندې خپل عمل تل خپل ایمان او خپل عقیده باندې باندې تل کنه ولی په هغه باندې خپل عقیده او عمل نه تلې زر بو یره چا منو چا پسې لاړ شو تعالی الله عقل نه درکړي یو عالم تا د پلار نکه کیسې کوي او دارنګ د استاد او د پیر او د کتاب خبرې کوي بل عالم تا ته وای زدا خبره کوم زکه چې د الله کتاب دا خبره کړې ده نو ته نه پويږي دیو جنا زمون استاد محترم فرمایل شیخ قران رحم الله و فرمایل کتاب سنت النیس رفیون بلوت الناس فی هذا المحقی قران او سنت زما کا سوټی دا او پدی باندې ډیر خلق وتلل ومنهم زائغ لا خیر بیم ومنهم جائز تجویز شکی بعضی کاغو اس خیر پکی نو او بعضی لاوسم شکی پراته دی یره ولی چا منو چا پسی لار شو تا هغه چا پسی لار شا چه هغه تا تا دا اللہ کتاب بیانی قرآن بیانی دا طول کتاب اللہ را لگلوی خپل عمل او خپل عقیده باغی باندې وتلا لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کنا چمګا نس مگر باندازه طاقت داغي وإذا قلتم فاعدلوا کله چې تاسو وینا کوي فاعدلوا انصاف وینا کوي ولو کان ذا قربا اگر چې خاوند خپل ولې مطلب دا چې دا وینا کینو د انصاف وینا کوا د ظلم وینا مکوا کني په ورځ قیامت به الله رب العالمین له جواب ورکړي وبعد الله يوفو احکام د الله باندې پروا نه کوي ولا تتبع سبل امغ او تابیداری مکوئ د ګډو وډو لارو فتفرق بكم عن سبيله جدا بکی تاسو لرا د لارې د الله نه الله دې قران پس روان شه فتبعوا صيغه د امر دا الله حکم کوي په دې باندې چې قران پس روان شه و مسلمانانه ولې د الله کتاب پرې خودو او ولې تا سره د الله د کتاب د پاره وخت نشته غړو غړو لارو پس رواني تاویلی ماویلی کیسو پس رواني او قران دې پرې خو دو ذالکم وساکم دارنګ حکم کوي تاسو ته الله په دې باندې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکوم د موسی علی السلام له کتاب تماما علی الذی اسنا پرواله کولو باو طریقه چې خستوا وتفسیرا لكل شیء وذاتو د پارا دار یوشی دا قران کریم عظیم شان کتاب دې موږ را لګل پیغمبر تا تا مبارک دې خیر نه ډک کتاب وسمه د خیر او برکت کتاب دې ټول ورځ قران ته ناس یا پروا بدی نه بل کتاب ته چې لس منټه کې نه بس بیا به دې زړه تنګي او قرآن له زړه نه تنګېږي، خو شرط دا دی چې اخلاص يي. فاتبعو نو دې قرآن پسې روان شئ، واتقو يرېږئ د الله نه، لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي. او یقینا مونږه د بیان د دین الله خبره مونږ ته پته دوا او تقولو لو ان انزل علينا الكتاب یا د دیو جنا چونو ای تاسو کچره را لګل شی په مونږ باندې کتاب لګنا دا منهم مونږ به ډیر بهدا د دینا اوس تخفیف ورکړي ير ورکړي هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائکه د انتظار نه کوي مگر د دې خبرې چې راشي د ملائکه او یاد یا ربک یا راشي حکم درم ستاد عذاب فائدہ ورنه کیو نفس ایمان دای لم تکن امنت من قبلو نیوی ایمان راوړې مخکې د دینا او که سبب بی ایمان یا خیره یا نوی کړي په خپل ایمان کې خیره سمت لبا چې ایمان بغیر د عمل نه فائدہ نه ور کوي دا خو د خوارجو عقیده ده اصل خبر دا ده مدارک ذکر کوي چې د خیرن نه مراد دی اخلاص او دا رد کوي په عمل د منافق باندې مطلب دا الله رب العالمین وای چې بخپل ایمان کې اخلاص نه پیدا کړي نو دغه د ایمان فائدہ نه ور کوي ولنتظرو ان منتظرون وا پیغمبر انتظار کوي یقینا یمونګه د انتظار کوونکو نه تاسو انتظار کوي او مونږ به انتظار کوو تاسو د خپل انجام انتظار کوئ مونږ بس تاسو د سزا انتظار کوو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا یقینا ناګسان چاغي تسنس کو خپل دین لرا او دې ډلې ډلې لست منو فی شین نه ته د دینا بهس دین کې من جا بلا سنتی فلو اشرم سالیا سوک چی راتلو کی پنے کے بانی نو دل دی بیش میرا امنے کے دائی عشرو ام سالیا وی زکا چې انتها د عادت کی په لسو باندې پښتو کې خلک عادت وای یو دوا درې سالور پینځه شپږ اوه تا نه لس نبی اور بسې وای یو لس دوا لس درې لس سالور لس دا یو لس دوله دیار لس وار لس دا د اختصار د وجې نه دی د انتها د عدد راضی په لس باندې زګه عشر امثال اوي او مراد نه بشمیر دي وهم لا یظلمون او دای باندې به ظلم نکړي شي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم وایا پیغمبره یقینا مال توفیق را کړې رب زما په طرف د لارې نیغه برابر باندې او زیما اول د غاړه کې خودن کو نه الله تا قل غیر الله یبغي ربا وایا پیغمبره ایا غیر د الله نه ولټو ما ربن بل رب او هو رب کل شین او دا الله رب دار یو شی دی ها او هو رب کل شین او دا الله رب دار یو شی دی ولا تکسب كل نفس الا عليها او نه گئی هر یو نفس هیڅ یو کار مگر سزا ده پدا مطلب دا چې کوم عمل کوي دا یې سزا بدته ملاويږي ولا تکسبو كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى بوج نه وړي بوج وړونکي بوج د بلچا دا نه وي ګناه کوا هزار ګناه وي زما په غاړه باندې دا خبره غلطه ده ثم الى ربكم مرجعكم بیا رستا ستا او بسی استا سو فینبیکم بما کنتم فی تختلفون نو خبر بدر کی تاسو ته هغه څه چې وایي تاسو هغه کې اختلاف کوونکی وهو الذي جعلكم خلائف الارض الله هغه ذات دی چې ګرځي تاسو لرا رس پاتې کیدونکي پزماګه کې ورفع بعضكم فوق بعض درجات او چتای بعض تاسو لرا په بعض بعض په درجو کې لیبلوکم فیما تاکم دیر پارا چالا اللہ رب العالمین اچتا درجہ ورکی او چالا کما دا په اعتبار د امتحانات سره وي د چا امتحان زیات وي الله ولې اوچته درجه ورکي نو ها صورت کې چونکه رد شرک اعتقادي او فعلی وو نو دوه جملې په اخر له صورت کې وروړي یو سریع العقاب چا چې شرک کړو نو هغه له زر عذاب ورکی الله او غفور رحیم چا چې د شرک نه توبه ایستا هغه له الله رب العالمین بخنه وکي وی تصرف دعا فی العبادت دویم ایسا کی رد شرک فیلیو او تحریم د ما الله او تعلیل د ما حرم الله دارنګي دلایل عقلیه او په اثبات توحید اعتراضونه مشرکان په قول قالو سره دې صورت کې یو بل مضمونو چه هغی ته ویل کیږی عقبات سته او ما ویلی وه خد صورت کی به ویما زمونږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب په خپل تفسیر تنویر الجنان کې تفصیلا هغه بیان کړی دی عقبات ستا وزه مختصر وېما هغه شپږ امتحانونه چهار موحد باندې راځي او دا امتحانات دا قباتی صاحب دا په لفظ د کذالک سره ذکر کوي اشاره قاعده مستمره ده چې همیشه به دا امتحانونه راځي بچا ټول بچا لګو بچا یو بچا بل اولا که به وګورئ آیت نمبر 53 درې پنځوسم آیت عقبات ستا اول عقبا اول امتحان کله چې زموږ استاد محترم فرمایل وکله چې یو طالب العلم علم زده کی د قران او سنت او دې کلی تلاش یو مسله بیانې پرون چې نوې وظیفې یې ټولولې او نن دې د ځان نه راته شیخ القرآن جوړ کړی دی هغه فلانې خونزاده هغه فلانې صاحبزاده هغه ته وګوره هغه ته غټي پاندای دا وګوره هغه ولې په دې مسله هغه نه پويږي هغه فلانې مولای سي وګوره څومره لوی پټکي والي دی ته په دې مسلو نه پوهېږې دا یوازې ته پوهېږې جواب الیس الله بعلم بالشاکرین آیا نه دی الله پویا په شکر گزار باندې څه مطلب بابا په خلی لګل شه ما غوي چې دای به دا مسله بیان کړي او ته چې نه بیان کړي پینځه پنځوسم آیات کې کله چې دویمه جمعه بیا بیان کې انو دیو بیا راشي او دیو تا ته وایي چې مړه سبله مسله دې ذکر او کنا څه بله خبره دی په دې خوله کې شته او که نه؟ بس همدا مسله پیران اولیاء او ملنګان بزرګان هیڅ نشي کولی چرته د مونږ مسله راته وکا چرته دا داس مسله راته وکا چرته نعت شریف راته وایا چرته کیسه راته وایا مجرم را ته پته ولګي ولی تستبینا سبیل المجرمین دې بارا چې کارشي لار د بېمانو ما ته بېمان معلوم شي چې مشرک را ته معلوم شي دا دله بیانوم چې بېمان را ته معلوم شي نو دی بیا ریان شي او دا بېمانه قران کریم کې الله رب العالمین وګړو ځایونو کې داغي نمونه پیش کړي ولی تستبینا سبیل المجرمین سورۃ الحج ولسم سپارا دوائے مات گرئی آیت نمبر 72 کلا چې بیانول شي په دې باندې زمونږه آیاتونه واضحه ای جنبتا عمر د کافرانو کی تریواله ای جنبتا عمر د کافرانو کی تریواله نو استاد محترم فرمایل وای چې قران بیانې دا الله توحید بیانې رانا چې سترګې پټې کړې دي نه نه بلا بیان کا او ته وایه ایماندارو الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو او په مونږ کې هیڅوک کافر نشته او که کافر وي نو قران دا غ نه ذکر کوي چې کله به کافر باندې قران بیانېږي نو دا تندې به تریو کړی او دغه تندې تریو کړو کله چې ته دا وای نو دې بازار تندې له ورټک ورکی یا سینا چې خلق را ته کافر وي نو دې بزر تاندې به سمي اوس کوشش دا کوي چې کله ته بیان کې انو دې با پتا باندې حمله کوي او دانه به قران والی چې بس کا ټیم پوره دی د جمع مز ټیم دی او بس کا د جواب او د کافر نه قران ذکر کوي چې کله موحد د قران بیانې نو دیو باغه حمله کوي او قران به دینالي نو دې بازار لاس بنامه باندې کیری وای جی وای مخ جی تابعدار یو وای وای واوربا نو چې کله لاس بنامه بسینه کې خل او بیا کله چې بے پړو دیو تړلو نو بیا ورته مسله بیان کا یا ایو الناس ضربا مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له چې تاسو چا تر مدد شوای نو هغه خو یو مچم نشي پیدا کولی او لږ سوره مدثر وګورئ دای کې بیا عجیب نقشه پیش کړي سوره مدثر آیت نمبر 18 اتلسم کله چې ته د الله توحید بیانې نو مشرک بدار سکی سوره مدثر کلا چې ته قران بیانې نو مشرک بس گئی انه فکر یقینا د سوچ کو د ټولو ناولی کله چې ته قران بیانې نو دې بس سوچ کوي ځان سره بس سوچ شروع کی یا چې دې سړی څه مطلب دی دینا بیانونه کوي او بس هر چا پسې بد وایي بل کار یې نشته دی کله یو پسې او کله بل پسې انه فکر یقینا سوچ یو کو نو سوچ یو کو ورپسې وقدر اندازه وکړه اول به سوچ کوي نو کله چې سوچ وکړو نو بیا به سر راوچت کی وقدر اندازه وکړه او کنا پوهیش مړ دې مشرت واړي دې دا وایي چې بلې کلی کې صرف زما مشهور شمه نور دا سو قسم نه وایي او هر څه د ځان تابع کوي ټول خلک د ځان تابع کول غواړي وقدر انداز وکړه مشرت غواړي الله وی فقدر کیف قدر ثم قدر کیف قدر وبلا ندشي څنګه انداز وکړه بیا دې بلا نشي څنګه انداز وکړه چې په دیو نشوا نو بیا وسګي ثم نظر بیا یو قتل بد بد دا ډیر بستر کې راو باسي ثم بسا بیا بیا تندې پریوکو نو چې په دې ونه شو نو بیا به تندې پریوکو یار می بس کای نو بس لګیا دی لګیا دی سحر بل کار نشته بل خبره نشته ثم بسا بیا تندې پریوکو دوی نه دا مگر جادو سره چولې شي مړ په دې خله کې جادو دی یو ځل چې څوک ور سره کینی بیا دې باسینا دا دویمه عقبه او دویم امتحانو هغه تیر شو هر یو امتحان د بل امتحان نه لګرانی ځکه چې د اول جماعت امتحان هغه دومره ګران نه ورپسې د دویم هغه لګرانی نو د دریم بیا د هغه نه لګرانی دا رنګ عقبات ستا دریم عقبات دریم امتحان آیت نمبر 105 یو سل پنځه ما ته ګورئ وليقولو درستا دې لپاره چې دی وایي بیا با خبره شروع کی درستا غني معنی ما کړې پرون زړه دې کړه دا مسله یا جګړې دي جوړې کړې دیو جګړه کوي او بدنام به موحد کی او تا جګړې جوړې کړې یا درس دا دې چا نه دا مسله زده کړې دا الکه ستا او ستا سوق دی چې ته دا مسله بیانې نو کته وای چې زما استاد پلانې مولوی سي دی کتاوی چې ما قران پنځیر کې زده کړې ده نو دې بازار کنځلې شروع کی ورکه خدا خو شری استاد نه دی سبق ویلې دی هغه چې هر ځای شر او فساد جوړ کړی دی نو ستا استاد ته به کنزل کوي زموږ استاد محترم به فرمایل وای چې ته بویا شي چې استاد ته کنزل کوي نو ته ورته بابا زما استاد باندې سکه راشه قران ورا آیت نمبر 106 ورپسې وګورئ نشتا چې پروا مگر دغه الله دی وارز عن المشرکین مخوارا د مشرکانو نه پرې مشرکان مخبل کار کوي چې کله تا دا وي نو دې نو خاطا ما ته مشرک وي مشرک به ته مشرک به هغه پلاری مشرک به هغه نکي مشرک به هغه استادي نو دې وکانزل شروع کی څلورشتمه سپاره څلور دې شمات ګورئ ادب ورکې مؤمنانو لا چې ګورئ یاد ساته اب کنزل کوي او ته به کنزل نه کوي درې شمات کله چې دې کنزل شروع کی ورته وایا الا راشي خلکو بابا سمره خستا ګلونه جوړي وای بابا یو څو کنزل نورو کا اله ما درته وګی خوي وای یو څو کنزل نورو کا دې بزر وای کنزلا کنزل کړي ځان ته کنزل شروع کی الله وای ته کنزل مکوا دا دریم امتحان و دا تیر شو سلورم عقبه سلورم امتحان کله چې بیا بل جمعه بیا بیان کې نو دې بیا وای آیت نمبر 105 ګورئ 112 یو سل دولسم دې لپاره چې فتوی در باندې وکړي مليان او پیران براغلی یو شور غوغا بئی لکه بخوا دا ډیر شیو رشی القرآن نور الله مرقدو داغ خلاف ډیر راجم شیو او شیخ القرآن رحم الله دای په میاس کې بیانونه کړیو ټول جوابونه ورکړیو دارنګ تا براولی او تا بکی نه استاد محترم به فرمایل یا سینه چې تا باندې روب راشي او یریږي نو ته به الله ذکر کې الله بیا دی او دای با پاسیږي او आवाज بګي یا به حدیث کې راغلي دي لو ظن عبدكم باجر لنفعوا که یو سړی په کانی باندې ګمان وکي د خدای توبه ناغله فائدہ ور کوي نوې حدیث کې راغلي دي بل په پاسي هغه وې کتاب کې راغلي دي ولو نملۃ سودا فی لیلۃ ظلمہ علی صخرۃ صحما ورا جبل کافن وما علمت بها لتفترت مرارتی کچره تور میګی په تور شپه کې په تور کانی باندې کوی کار دغره نه خوا هغه وی او زباغی باندې په نشمانو زما سګری او سوزی وګورئ کتاب کې راغلی دی او لګو والے کتاب براوالی وګورئ زوړ کتاب کې راغلی دی پته باندې چې دا کتاب دی چاره بل وپاسی هغه وایي هغه وایي، کتاب کې راغلي دي چې چا نه څه شی ورک شي فلیزن سبت اقدامین ولیکل یا عمر ابن حمدان ان لم ترد علی الضالتی لا خرجت کان دیوان الاولیاء وای هغه دی موکه د موالی او دا دی وای چې وا عمر ابن عندان کتا ماتا زما رخصت شي واپس نکو نو زبرې د دفتر د اولیاء نو باسم وګورئ او کتاب کې لیکلي دي مړه وای دې نه مني کتابونه بل بپاسی आवाज باو کی وګورئ کتاب کې راغلي دي کنجش نشینم بر کبر مردان دانت مادنره کلا چې چیرچړه په قبر باندې کینی نو مرده ته پته لګي چې دا چیرچړ دی او که چیرچړه الګ به وګوره مسله دی ته وای مړه بل بوي خاموش علماء راغلي دي اوس به پته لګي دا نوی خلق راغلی دی او نوی مسئلے بیانی او دا وای چې اولیاء اس نشی کولے او گروی کتاب کی راغلی دی اولیاء راز دا قدرت از الہ تیر جس دا باز گردان دا ذرا کتاب کی راغلی دی چې اولیاء اولا دیر مقام ورکڑی دی نو بل وباسي هغه आवाज کوي ګره کتاب کې راغلي دي چې یو قدم دراش پور وسی مالی دلې درته د نشان ګره کتاب کې راغلي دي دا دا کایلا سي نو بل وباسي هغه وایي وګوروي پای سوي کتو باو باسی ګوره کتو باو باسی او کتاب کې لیکلي دي ای در گئے ما در گئے نا امیدی نے ایسا صد بار گر توبہ شکستی باز آ او توبہ کا سر زر گناہ کړي نو را پازسیو توبہ نیو باسی دارنګ بل بوئی درخت ایک ایک لوم گرفت است پائی بنی رئی شخص برائد زجائی دا ټول علماء تا ویلی شوی دی دارنګ اقوال به پیش کړي خلک بوئی چې هغه د کورا پاس وای چې توبه پیو باسو او دا شکر لګوي نو یو استاد محترم فرمایل موحده سنا چی مولیان خبر وکی او تا بانی روب راشی نته به دا الله کتاب وای قرآن وایا اگره آیات نمبر ایک سو چودہ یو سل سوار لسم آیتو افغیر اللہ یبدغی اکما وهو الذی الیکو انزل الیکم الكتاب مفصلا آیا غیر دا الله نه ولټو مبل حاکم او دا الله غزاد دی چرا لګلې تاسو د کتاب واځه په اصول د ایمان کې وقران الله را لګلې نو بل کتاب د ساجت دی دای کتابونو حواله ورګلې مړه نور کتابونه پرېدا په کم کتاب چې تاسو ایمان دی او زمام به ایمان دی راځي چې باغې فیصله وکړو دی وایي چې پیر صاحب تور میګې په تور شپه د کوی کاف د غره نه خو ویني او قران کې الله سوئی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو دا الله سره چا بیان د غیب دي نه پويږي باغی باندې مگر یو الله دارنګي قران کې الله وایي یا لمو سرکم و جارکم ويعلم ما تکسبون په پټه او کار باندې پوه دی الله او تاسو په کار الله پوي او قران کې الله وي ولا علم الغيب پیغمبر وای ز بغیر باندې نه پیګم نو چې پیغمبر بغیر به نه پیګی نو بل اسوک دی چې هغه بغیر باندې پوشي دارنګ الله وای نبی علیہ السلام ته کته وای چې یاره دا خو ډیر مليان په سونو مليان یو طرف ته دي او ته یوازې بل طرف ته یې الله جواب کوي وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کتا بدار یو کی د ډیرو هغه څوک چې زمګه کی دي گمراه بدی کی د لارې د الله نه ډیرو پسې کلاړې نه گمراه بدی کی نو کله چې د قران آیاتونه وې اوس با الله رب العالمین ځوانان پیدا کی چا چې د کفر فتوی کړي نو هغه بنيسي ها او هغه به تختی اوس به دی وای چې په ژوند ژوند دی او د سپینه ګړندې وي منډي به وای بیا نو کله چې بدیو نشو بیا دې هم پری دینه په آرام بیان ته نه پری دی ځکه دې باندې خدا بیان ډېر بد لګي پینځمه عقبہ آیت نمبر 113 یو سل دیار لسم کی دی یو سل دیار لسم دا دی صورت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا دارن ګرځولې مونږه بار یو کلی کې مجرمان چې تدبیرونو کې پای کې ستا خلاف بر رپورټونه لاړ شي تاڼې له به لاړ شي، حکومت ته به لاړ شي، دا د کله به وایي دا د روس ایجنټ دی، کله به وایي دا د امریکې ایجنټ دی، کله به وایي دا د فلاني ملک ایجنټ دی. د حضرت شیخ قرآن نور الله مرقدوي د هغه خلاف رپورټونه کړي وو، غلیان راجمع شوي وو، په پنجپیر کې یو جومات جامع مسجد په نوم باندې، پای کې مليان را جمع شيو او هغه افسر چې کله رالو هغه ورته وی وای چې کله په جندو چې داري مولانا سیو ورته وی ته چرته وی او ته زه دي ځکه ما وکړه د کلی تراغله خپل تاریخ پیدایش او توخیلو دا ورته وی وی د دینه مخکې چرته وی شیخ القرآن رحم الله ورته وی وی ته چې د مور نه پیدا شې نو ته چرته وی افسر ایران شو دا ورته وی وی ته دی ګلی وی دی مشران نه ته پوسوګه بیا ورته خپل شجر نسب شروع کو او ورته وی زه محمد طاهر د فلانی زوی اغله فلانی زوی اغله فلانی زوی اغله فلانی زوی هغه د صفو خان زیو صفو خان د فلانی زیو فلانی نه فلانی او فلانی تر دې چې آدم علیه السلام د خپل شجره نسب رسوله دا افلانی او افلانی په مینس کې دومره پلارانو او دا دا نمونه وته واغستل یا وخت ما شجره نسب د صحابه د تحصیل نه پیدا کړو ځان سره میخه وا انو کله چې ما ته داوی نو هغه افسر حیران شو وایي ما ته وایي چې ته بیا ووایه، وایي بیا مې ورته شروع کړه او دوباره مې بیا ورته وویل، وایي زه یې داسې جدا کړم او ما ته یې داسې یو پیج وښود، په هغې پاسه د سویو ملیانو دستخطونه وو او ټولو دا ویلي وو چې دا د روس ایجنټ دی او په دې ملک کې شر او فساد خوروي. وایي ما ته افسر وایي چې اوس راته ووایه چې دای سره څه وکم وی ما ته وی چې زما منې یا وی ما پرېګه دا ایسه مته موایا هغه هغه استا خلاف دومره پراپګاندا کړی ته پرېګه دا وی ما دا واړه دی که چېرې دی سره مې مقابله وکړه نو لږ را له غټ سپی پېدا کړي، پرېږده چې غپېږي د سپو په شان لګیا به وي نو دا ستا خلاف به رپوټونه وکړي، لاکابر مجرميها ليمکرفيها او پسيره نونيا کې. ورته ووایه چې دا په ملک کې شر او فساد خوري فاقد من قبل شداد الامر منه بقوت الاسباع والاعواني ځان ته مضبوط کړئ واذا دعاكم للرسول وحكمه فدعوا كلكم الا فلاني کله چې تاسو د قران او سنت دعوت ورګي تاسو ورته فلاني کتاب لیکلی دی فلاني مولا راس ویلی دی وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوْا وَالْغَوْا إِذَا مَا تَجَّ بِالْقُرْآنِ کله چې تاسو په مجالسو کې راجمع شئ نو شور کوئ او خاص کر کله چې د قرآن آیاتونه وایي نو شور جوړ کړئ چې خلک د قرآن نه خبر نشي. په حرام دې نه پریدي دای به ستا خلاف راجم شي پیرانو لبلار شي نوز به ستا د مرګ او ستا د شهادت کوشش به کوي پتاوانه با فتویو لګي په مختلفو طریقو باندې او پیرانو ته وایي چې موږ له اوسو عادلان پکار دی او فتوا په باندې موږ وکړو اولونه استاد محترم خپل کتاب کې هغه حواله ورکړه دا چې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه باندې دنه 200 کال مخکې او سید امیر رحمت الله علیه باندې دا فتوی کړې کتابونه لیکلیو برهان المؤمنین علا قائد المذلین ا تقریبا اتلس رساله دا خلاف لیکل شوی او شیخ القرآن رحم الله باغی باندې ولیکل برهان المذلین علی عقائد المؤمنین او باغی کې بیا هغه مختلف خبرې کوي کله وای بابن فی بیان عقائد سید امیر ساکن کوټا وثبوت کفری وتزندقی ما شواهدیا او بیان فضائل الشهادات او وای د سید امیر دا کفر د عقیده په باره کې لیسلم فلم یسلم الی حین موته فاکما حدیث شهادت کفر بالاتفاق او داسې ډیر ذکر کوي نو دا فتوی با ستا خلاف هم کوي خو پروا به دي نه وکذالک نولی بان ظالمین بانا بما كانوا يكسبون او دا مختار اوای بیا فتوی کړي او سندره به ویلې وای جمع شو بیان د سین می ټول په باج کټه باندې مشر سید امیر سنده یادېږي په کوټه باندې دا ها دای خلاف دې کړو دارنګي اوسم دا فتوی کوي او دا پراپګنډي کوي دا پنځپیریان دی او دای پسې مزل کوي او دا دیو بندیان ندي او دا لسنت ندي دا وستا ټیکه ده اې قران نه به خبر نه یي او بدنامي به لګي پراپګانډې به کوي نو ستا جواب آن نمبر 35 اولیا قوم منو الا مکانتکم انی عاملون وا پیغمبر عمل کوئی بخپل خیال زبا عمل کون کے امد بیان تاسو بد عمل کوئی تاسو شرکیات و بدعات کوئی او زبا دنی جوابونه کوما لله رب العالمین خاص الله لرده چې رب مخلوقات دی لا شریک له نشتا شریک وي صدا دی الله لرا وبذالک امرتو وانا اول المسلمین په دې باندې ما توګه کړې شوې او زیما دا اول د مسلمانانو نه نو دا کباتی ستاو په دې صورت کې چې بهر یو موحد راځي او باغ باندې تیریږي په مختلفو طریقو باندې دارنګ اثبات توحید او دلایل عقلیه واخر تفریق او یا ان شاء الله بیا درس کوي